اقترب للناس تو مصحف عثماني په دې کې 21 دی دا صورت پس د سوره ابراهيم نه نازل شوه دی او مخکې د سوره مومنون نه نازل شوی دی پس د سوره ابراهیم نه مخکې د سوره مومنون نه حالت جمعي کې یو اشتم نمبر صورت ده او په حالت د نزول کې 73 نمبر صورت ده 73 نمبر صورت په حالت د نزول کې 73 نمبر صورت ده رب دې د ما قبل سره سره د لومبي صورت په اخر کې هر یو په انتظار کې و چې تاسو انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوو تاسو مسخري کوي چې قیامت به کله راځي متا هاذل وعد نو الله جواب ورکړي چې اقترب للناس حسابهم نږدې شه د خلکو د پاره حساب د دی سوره انبیاء لدانو سوره انبیاء ولې خره وجه تسمیه اظهار ده چې د انبیا واقعدا راتلون کې رکو کې را روانه ده او دا بیان ورسره هم دی چې د ټول انبیاو رمبنه کار چون هغه د الله تعالی د وحدانیت د توحید د الله تعالی کړو ټول انبیاو دا طریقه چې توحید د الله تعالی باندې کلک ولاو دغه سي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرمایي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه چې سوره طه سوره کهف سوره مریم او سوره انبیاء تن نزول په اعتبار سره اولنی سورتونه دي او زما په خوانه دولت ته چې حفاظت کوم امام قرطبی رحمت الله علیه دا روایت د ابن مسعود راغست کړي چې او دا زما په خوانه دولت ته او د دې حفاظت کوم په دې صورت کې مضمون د توحید او معاد او قصص د بعضو انبیاو موضوع د صورت چې دا غ دعوت د ذکر د الله تعالی او هغه قران دی او د انبیاو نجات حاصلول د مصائب او آفاقیو او د انفسیو او دا ټول شوی دی په نصرت د الله تعالی دغسی اقترب للناس حسابهم بسم الله الذي ارسل الانبياء لتنبيه الحساب الرحمن بانزال الكتاب لرفع الحجة الرحيم وهم فی غفلت او دی په غفلت کې پراتی دي معرضون اعراض کون کی دی ذکر اللہ ذکر دا اللہ نا ما یاتیهم من ذکر من ربهم ندرا غلی دی ذکر جانب دا پروردگار دا دینا ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث نوې ذکر نوې سنوې نازل کتاب نه راغله مکه چې څنګه کتابونو بس باغ انداز محدثین دې دې کې د اهل حق مسلک دی چې کتاب الله قدیم دی دا محدثین چې دې راغلي په دې اصل کې معتزله خپل یو استدلال کوي هغه دا چې غي وایي چې ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدثین ندر اغلی اغی له ذکر د جانب د پروردگار دا غینا محدثین ها محدثین نوې الا استمعوه نوې اغی وی چې نوې ذکر ورل نه دراغلی نو دې ده کې معتزله هغه استدلال کوي چې دا محدثین نه مراد دا دی چې دا قران هم محدث دی حادث دی حادث اهل حق مسلک سره د اهل سنت والجماعت زمونږه مسلک سره چې قدیم دی د منځنه فلکا دا د غاړو دا ورته ورو د غاړو دارورو سر ته نه دوی دغه کتاب الله قدیم دی حادث نه دی معتزله وایي چې حادث دی بس پرېږدي زمخشری د معتزله او د طرف نه سوال کوي زمخشری په معتزله او کې غالی قسم معتزلی چې دی هغه زمخشری دی د دې معتزله او د طرفه سوال کوي چې قران په خپل فرمایي من ذکر من ربهم محدثین ورله جواب ورکو چې مړه ته نه پوي شي ته په قران څه پويږي ځان لري سي نحوي جوړ کړي څنګه چې د تار وخت تیز تیز یو کلام لفظي دی یو کلام نفسي دی یو کلام لفظي دی یو کلام نفسي دی نو امام رازی رحمت الله علیه ورله جواب ورکړي امام فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کې ورله ډېر خپل جواب ورکړي ورته فرمایي چې دلته چې دا د محدثین دی نو دا د الفاظ په اعتبار سره دی او د کلام لفظي منظم د حدوث قائل یو د کلام لفظي دې ته موږ حادث وایو البته یو کلام نفسي دی په اعتبار د کلام نفسي سره کتاب الله قدیم دی په اعتبار د کلام لفظي سره کتاب الله چې دنو دا حادث دی الفاظ په اعتبار سره حدود شته پکې ختميږي او د نفس په اعتبار سره قدیم دی د نفس په اعتبار سره قدیم دی کتاب الله نو دغه البته مونږ وایو چې د لفظ په اعتبار سره محدث دی چې کوم په نبی باندې ایمان راوړو هغه دې نه مراد دي د تورات د بول انجیل هغه علما کوم چې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ایمان راوړو ان الله فرمایي وما جعلناهم جسدا ندی ګرځوي مونږ دې لري او جسد نه یاکلون الطعام چې دې نه پرېږي نه روړای وما كانوا طالبين او نه به دې همیشه اوسېږي د فرار د الله تعالی د حکم نه دا لا ينجا نجات نور کوي او بیان د بعض دلایل د توحید دی بیان د بعض دلایل د توحید دی ان دې کې دا کم قسمنا من قريه بعض مفسرین دا کلی دا ازوراو قلابا دغه کلو ته وي دا ذکر کړی دی دوی لا چې کوم پیغمبر راغلی او دا موسی بن میشاو یا موسی بن منشا یا موسی بن میشا یا شعیب علیہ السلام دا خلکو دغه پیغمبر قتل کو نو الله تعالی په دوی باندې بخنو سر مسلط کو هغه بل اجداوی چې زما ته اختیارات پکار دي لکه د صدر او د وزیر اعظم او جګړې دغه د دوه خدایانو جګړه نو سبحان الله پاک دې ذات د الله تعالی رب العرش رب العرش عما یصفون دا وطن پاک دې چې کوم ورته دي جوړې چې من الولد والشریک لا يسأل عما يفعلون سوال به نه کېږي عما يفعلو څه چې دوی کوي وهم یسألون او دینه به سوال کېږي ام اتخذوا من دونه آلهه یا جوړ کړي دی من دونه ام اتخذوا یارانی ولي دی من دونه علاوه د الله نه آلهه خدایان قل تورته وایا هاتو برهانکم را ریتا تقبل دلیل په ما قبل کې بیان د دلایل توحید او په دې کې بیان د دلایل توحید او بیان د تعمق عدم المنکرین په دلایل د توحید کې ان خلاصہ تذکیر بیا لا الله او هغه چې نه په آخرت کې بعد الموت دی او بیان د بعض دلایل د توحید نو فرمای اولم ير الذين كفروا آیا نویني ابن کثیر رحمت الله علیه د ابن ابي حاتم په سند سره د ابن عمر رضی الله عنه واقعا منقول کړی دا دا ذکر کړی دا د دې آیت په ځای کې چې یو سره ابن عمر لراغه او د دې آیت تفسیر معلومولو چې کان تارقا ففتقنا وما نو اوی ابن عباس طرف ته اشاره وکړه ابن عمر له یو سره راغی نو دې آیت تفسیر کې معلومونه ابن عباس ته اشاره وکړه ورشي جنته پوسو کې ها چې دوی نه تاسو وکړه کله چې جواب درکړي نو ما ته هم بیان هغه سره ابن عباس رضی الله عنه نن تاسو وکړو چې دې آیت کې دارتن او فتقناهما دینه کوم مراد دي ابن عباس فرمایل چې ول آسمان بندو انو باران به نه ورېږي ها انو ځمکه چې وه دا بنده او فصلونه پکې نه ټوکېدل کله چې الله په ځمکه انسان پیدا کړو نو د آسمان باران یې وسپړو او د ځمکې نه شنما یې وسپړله انو دې سړي دغه بیان ابن عمر ته بیان ابن عمر ته وی چې حضرت ابن عباس دغه څه وی نو هغه فرمایي چې ما نن اومنه لا چې الله ابن عباس له قرآن پوهه ورکړي ځکه چې تر ننه پورې ما د ده د زړورتیا منله ما وی چې ډېر زړور دی زر مسله بیانې که نه اول به ما زړورتیا منله خو نن ما ومنل نن مې یقین راغی چې واقعي چې ابن عباس د قرآن عالم دی واقعي چې ابن عباس د قرآن عالم دی اکا ان وځي چې دا زاوی وي موږ هم دې ابن عباس پر کو مړه تا ته ګور خري ته ګور بچا تاراج دې ته ګور ابن عباس او تو وځه ابن عباس څنګه دې ابن عباس د نن زمانه دور ته ابن عباس طریقه کولی ابن عباس الله په قران کو دا کړو نو فرمای اولم ير الذين كفروا آيان دې الذين كفروا كافرون دي د دې آیت نه قادیانان او عیسایان چې دي قادیانان چې کوم هغه د دې آیت نه استدلال کوي مرزایان چې ورته ویل شي وما جعلنا من لبشر من قبلك الخلد دې آیت نه مرزایان استدلال کوي د عیسی علیه السلام په وفات باندې کوي وای چې موږ یو بشر د پارستان مکه همیشه ژوند نه ورکړي خلد مورل نه ورکړي عیسی علیه السلام بیا څنګه ژوند دی پاتې شي ٹھیک شو کنه کلک دغه پیش کړل ان موږ ورله جواب ورکو چې وا وا وا وا موږ ورته وایو موږ هم د خپل بنفي قائل یو موږ هم وایو چې عیسی علیه السلام به بیا راکوږي بیا به راکوږي سلویخ کال به حکومت کوي بیا به مري همیشه لپاره نه پاتې کیږي بیا هم ورله مرګ راځي موږ خدای همیشه والی قائل نه یو موږ هم وایو چې همیشه به څوک نه پاتې کیږي بر به څوک نه ګوري موږ وایو چې همیشه به څوک نه پاتې کیږي بلکې صرف پکې دا خبره ده چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې ده انو هغه د مکه ته بیا را کوزيږي تلويخ طالب حکومت کوي هغه نه پس بیا هغه مرګ راځي بیا نو ثم يموت ويصلي عليه المسلمون بیا با غمری پاغه مسلمانان د جنازې مونږ کوي و یدفنو فی قبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وی ای فی قبری زما د قبر په خوا کې باغل ځای ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر سره حضرت عمر او ابوبکر خوشتا یو قبر ځای دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره چې دا هغه دی چې قبر پیغمبر علیه السلام فرمایي وای هغه راځي دنیا ته اتا الى الدنيا ثم يموت او ثم يصلي عليه المسلمون ويدفن في قبره مع قبره یا به دنیا ته راځي یا به مري یا به د مسلمانان په جنازه کوي یا به زما د قبر په خوا کې غل قبر جوړوي ان قاضیانانو دعوه قاضیانانو ته ګوره دبر بنځه مون سره ایته ور دې نه دریږي دا لو چې ده لو يعلم الذين په شروع کې لو دا حرف شرط جمله شرطیه ده د دې جزا چې ده هغه محذوف ده هغه څه ده ما قالوا ذلك قل من يخلقكم بالليل والنهار او رب دې ما قبل سره دې بار هم ته توحید ذکر او مثالونو سره واضح کړ او دا الله تعالی قدرت چې ده ان ترغیب په صورت کې پیش کړي اول ترغیب او ترغیب ده من الرحمن ای من عذاب الرحمن دا عذاب دا رحمان نو هم سوک حفاظت کئی والمخاطبون لا يخافون عذاب الله او مخاطبین چې دی نه یریږي د عذاب د الله تعالی انکارهم له دغه چې دی داغه منکر دي بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دی د ذکر د خپل پروردگار نه اعراض کوونکې دي مخړونکې دي نن قصوها من اطراف یا چې کومو یې مونږه د اطراف د دینه دغه چې کوم تفصیلی بحث ته مخ کې شوی لکه خیال کې مرادي افهم الغالبون آیا پس گئی غالب راتون کی دی قل تور توایا انما انذرکم بالوحی زه خبر دا د بل نه زه روم تاسو درا بالوحی د حکم موافق بالوحی معنی بسی د حکم موافق ولی په وحی سره خو نه یری وحی قراشی نو د وحی کې چې کوم حکم یې داغه موافق بیا یری نو الله فرمای ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري الصم کانو دعا आवाज لرا اذا ما ينظرون پس سره چې دی يرول شي الموازین القسط دا جمع للتعظیم ونزع الموازین القسط دا جمع د تعظیم د پاره اگر نه میزان چې دا خو یو دی دا موازین الله ویلي دی میزان خو یو دی دا الله تعالی ډیر خو نه دی دا خو د دنیا د ملکونو عدالتونه نه دی الله عدالت هغه یو دی لیکن دې د موازین دا په وجه د تعظیم حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې میزان با په میزان به یو فرشتہ مقرر وي او هر انسان به د دې خواته راوستي شي دا کوم فرشتہ چې په میزان مقرري هر انسان به د دې خواته راوستل شي د دې نیکو تول درنوي دا فرشتہ به داسې आवाज وکړي چې ټول اهل محشر به ووري اهل محشر بخی فرشتہ ولاړی میزان طلب ورتری غل بجدا کی ساز بجدا کی ټول بجدا جدا خی په خپل خپل ځای باندې د ټولو اغا اخلاق تر چا اخلاق څنګه وی کس ټول ټول بداری اوسیس کی دا هغه ذکر کوي فرمای ونزع الموازین القسط لیوم القیامه چې کوم سپکشي د غیب هم ذکر کړي لانکه بدبخت شو محروم شو ها اوس بچر نه کامیابی حضرت حذیفه فرمایي چې دا فرشته چې دا نو دا به جبرئیل امین وي حضرت حذیفه رضی الله عنه نه دا روایت هم ده او دا فرشته به جبرئیل امین او دا روایت تفسیر قرطبی راغسته امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي بل متانا هؤلاء و فلا تظلم نفس شيئا کمه بن کی ری چانه سیدو ای بنقص الثواب او بزیادت العذاب نو نقص ثواب وی نو زیادت عذاب وی وان کان مثقال حبه کچریوی دا مثقال حبه دوری دانه برابر من خردل دانه برابر اتینا بها دوری دانه برابر کسینا بمنګراړو او کفار له ترهیب ورکي الفرقان دا درې واړه صفاتونه د تورات دي فرقان هم صفت ته فرقان هم صفت ته او دغه هم صفت ته ضیاءن و ذکرن ذکر هم صفت ته دا ټول صفاتونه چې دا د تورات دي مخوفون لانه غیب قیامت نه ذات یریږي ځکه چې دا قیامت غیب د ښکار نه دی وهذا ذکر مبارک او دا ذکر چې دا مبارک دی انزلنا او نازل کړي فافانتم له منکرون آیا پس تاسو یې انکار کوونکی ته مراد دی قران ولقد اتینا ابراهیم رشده دې ما قبل سر ربط موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام واقعا اوس تفصیل ذکر کوي الله چې څنګه تاسو وای چې مونږ ابراهیمیان یو نو ګورئ وګورئ ابراهیم علی السلام څنګه او تاسو څنګه په تاسو په ابراهیم علی السلام کې ډېر فرق دی ابراهیم علی السلام په کم خار کې چې پیدا شو دا خار نوم سو توسا ابراهیم علی السلام چې کم خار کې پیدا شو هغه ته توسا خار ویل شي ولقد اتینا او په تحقیق سره ور کړو مونږه ابراهیم ابراهیم علی السلام له رشد وو نبوت ددو من قبل وکنا به عالمین او مونږه په د باندې ای قبل موسی من قبل قبل موسی وکنا به عالمین ای بمقدار تبلیغه مونږ ته پته و چې د بسمره تبلیغ کوي خلکو ته اذ قال لبی وقومه کله چې وی پلار تا او قوم پلتا و مکه دې تفصیلی ذکر تیر شوی د خیال کې مرادی کنا الته په باس شو دې دې په باس نه کو ٹھیک ده کنا ترتیب بدای چې کوم بات مخکې تیر شوی ا بدل ته نه کو ٹھیک ده اذ قال لابيه وقومه کله چې وی پلار تاو قوم خپل تما هذه تماثيل دا سنمونی ځان نم جوړ کړي چې دا لات ته منات ته اوزاد نصر دې ود دې یغوس دې سواد یغوق دې دا دا سم د ځان نه جوړ کړي التي انتم لها عاكفون کوم ته جتاسو سجدي کوي عبادت کوونکی قالوا وجدنا ابانا دی ورته موږ خپل پلاران لیدلې دي خپل مليان هم لیدلې دي لها عابدون هغه ډېر اکمل عقولن عقل ډېر زیات غیر د عبادت کو نو موږ به خود کو قال ورته و فرمایل لقد كنتم انتم واباؤكم پتا کی سره تاسو تاسو پلار نکو تاسو دا پلار چو فی ظلال مبین هم په ښکارا گمراهی کې مړ دی اتاسو هم دا غالی پته بدر تولګي ورځي بنا قال وجیتنا نو دی وی اجیتنا بالحق کچر راغله موږ له رسول برحق فی قولک فقول استاد ام انت من اللاعبین ها قال وجئتنا بالحق تم سره رښتیا او کې راغله فرشتیا پیغمبر امن ته من اللاعبین یا تلو بول راغله ور پیغمبر ته ویلا بول راغله پیغمبر ته بلوري خو نه کوي چې دی وی ور پیغمبر ته قال الله ورله جواب ورک بل ربکم رب السماوات والارض تاسو پروردگار پروردگار د اسمانونو او د زمکو دی الذي فطرهن انو الا کبیر اللهم مگر اغه غټي بګه پری خود لعلهم الیه یرجعون د پاره دې چې ټول د خپل حسب اعتقادهم فیسالونه هو یظهر عجزهم فلما رجعوا قالوا دا دې پاره پری خو چې دا ټول چې دې بدل رامن دی وای چې مشر خدای ته وای خدایا غواړو واړو نه دې شو چرته لاړل وای خدایا د چا پوز نشته د چا غوګ نشته وای خدای دې کو بټول تا ته سلامونه کول نو وای خدای هغه کشران زامن ورونه دې شو ما خو بغګ نشي کوله چې هغه ورته غګ نشي کولې دی بوې چې خدای خو عاجز دی خدای له خود خپل خپل خدایانو ملګرو چل نه ورځینو موږ له بسو کی بیا دې د پاره قالو من فعل هذا بالهتنا یا انه لمن الظالمین بیا به دې سوي من فعل هذا بالهتنا چا چې زمون خدایانو سره دا چل کړي دي هذا الضرب دا وال تقول زمون خدایانی والی دي انه لمن الظالمین دا ډېر ظالم انسان دایانی والی دي قالو سمعنا فتا نو بیا دې سوي سمعنا فتن مونږ اورېدلې یو سړی قالو سمعنا فتا دوی چې مونږ اورېدل یو سړی یذکرهم یقال له ابراهیم مونږ دې یو سړی نوم اورېدل دی چې هغه ته ابراهیم ویل شي دا ټول دا کارونه دي قالو سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم هغه ته ابراهیم ویل شي دا هغه دا چل کړی دی انو دا یذکرهم یذکرهم یادې زمونږ دی بوتان لره بذم الاسنام د دې عیبونه بیانې هغه مذمت کوي ان هغه ته ابراهیم ویل شي قالو فاتو به نمرود او سرداران ورته ویرای ولې علا اعین الناس دخل کو ستر ګوړان دی راولې چې دا څوک دی لعلهم یشهدون شاید چې دا خلک گوايو کې داغه په دې فعل باندې بل فعله کبیرهم دا خو دې دې مشر کړي دي هاذا کبیرهم هاذا دا دې دې مشر کړي دي فسالو من كانوا ينطقون پس تاسو ته کوي کچره دې خبرې کولی شي دې خبرې کولی شي دنه تاسو کوي کنه دا بد کړي دلته تفسیر کبیر او تفسیر مواهب الرحمن وغیرہ کې درې تفسیر دي تفسیر کبیر مواهب الرحمن په دې باندې چې خپل کم باس کړي دي نو درې تفسیرونه ذکر کړي دي فعله د دې فاعل چې دنو کبیرهم د فعله ف دغه چې ده فعله د دې فاعل کبیرهم ګرځول دي یو تفسیر خدا دی چې د فعله فاعل هغه کبیرهم ګرځول دي انو هغه بیا څنګه ترجمه بلکې کړي دا دا کارروایی د دی دی مشر نو فسالوهم ان كانوا ينطقون تاسو ته کوي کچري دی خبرې کولیش دویم تفسیری ګرځولې دی بل فعله دې کې التفات دی بل فعله کې التفات دی مطلب څه دی چې دی ویلو چې اے ابراهیم دی ویلو چې ابراهیم دا کاروایی تا کړی دا نو هغه سوې بل فعلو بلکې د کړی دا بل فعلو بلکې د کړی دا دا نه ایمان دا کړی بل فعلو بلکې د کړی دا ها التفات دې دې پورې التفات شو اوس مخ کې جمله مستانفه ده بلکې د کړی دا اوس جمله مستانفه شروع کی کبیرهم هذا فاسالوه من كانوا ينطقون دا د دې مشره ده دا ورته نه وی چې دې مشری کړي دا ګوره په دې خبره ځان پوهه کوي دویم تفسیر چې دین وای بل فعلو بلکې د کړي دا نو په دې کې دا احتمال هم راځي چې ځان یادې چې او د کړي دا نو بیا مخکې جمله مستانفه ده چې کبیرهم هذا ورې دای مشر چې د بوتانو دغه یو دی فاسالوه من كانوا ينطقون دنه سوالو کوي کچره د خبرې کول شي دا ورته نوې جمله جوړه کړه وای قران کریم کې یو بلاغت دی ابراهيم عليه السلام دا انداز د توریه په انداز باندې جواب دی دی کې ورکړي دریم تفسیر چې ده فعلوا من فعل ته یو کار کړي د کارونه دا کاروای چام چې کړي دا دا کاروای بل فعلوا من فعل دا کاروای چې چام کړي دا په کارونو کې نو بس د دې مشر خدا غا یو دی غوري کاروائی چې چام کړی دا او مشر د دې دغه بوت ته دای ورته وي بل فعلوا من فعل کبیرهم هذا بل فعلوا من فعل دا کاروائی چې چام کړی دا نو کبیرهم هذا خود دې مشر غوري دغه یو دی دا جواب درې مور کړی دی بل فعلوا من فعل کبیرهم هذا دا کاروائی چې چام کړی دا خود دې مشر دا یو دی بیا بیا مې ګورې جواب دې د پاره بیان دي تاسو به پوه شئ ٹھیک شو کنه نو فرمای فرجعوا الى انفسهم فسراتاو شو دی الى انفسهم خپل ځانونو ته متوجي شو فقالوا یو بل ته انکم انتم الظالمون الک خپل ظالمان ابراهيم ظالم نه دی ابراهيم عليه السلام ظالم نه دی موږ خپل ظالمان یو کومره نه کوی ګوره دا زمونږ دې مشرت کوګه باندې تبره چولې کو تک سکول شي نه اپوګه تبر چولې چې مونږ ته تاسو کو نو غلې ولاړ الکه دا دومره خوراکونه ته دی لکه هغه ورته خوراک کې خدا او پندتانو خوړو اوس هم انډیا کې بوت مکه لور چې دومره کېلې مالټي ارته ورته پراتی نو چې مونږ خلک ته راوځو نا ظالمان غو خوریا پندتان نه تشاتا د بوت کو نه کې ناس کی کو نه کې روغون دی وراوځي اخانګو کې ورله پرده لګولي بوتلا ا پرده لري کې دوبار راوځي نو بس اخراج زر زرو کې جوړ بیا دن نشي بیا وته پرې چین کې بازار کې بازار کې چې کوم دکان وونه پکې وي او بوت نه اخته دا مخه ته کې دې مالټي پرتی وي ما به ظالم بچی دې ښا کوي دمخه تاسو پرتی ښا شي به وګورئ ولکه مونږ لرا کې به خورکه چې د تاسو پرتی دې کو تک تا نو دا چې بد دی دا مشر چې هغه هم داسې کو دی دیری کې یو هندو ما ته وستا ته خدای زموږ پر کې سفر کړ مې ډېر غټ فرق دی پکې دغه بچیا ما ته وې څنګه مې راځه بومه مې دا دکان د څه دی دا بګوانانو دکان دی خدایان پکې خرڅيږي چرته به خدای د پوزې نه ځوړن کړو چرته به د غوګ نه ځوړن کړو چې کوم گاډي کې وکینا ته پاغه کې هم خدای ځوړن دودا چل به کو غریب بغړې د تاوي دبا دا د خدای حیثیت دی انو ها نو هغه خدایان غوړم دومره راځه اوس مې خبره وځو کوم دکاندار سره به ته خبرې کې مالې نه راکې چې ورل نه دکاندار ته خدای په سورې او ورته په 3 روپې دی ورته کې په 2 راکې نو هغه دې پلاستیکي خدای جوړ کړو کې په 2 راکې نو مې وای ورته شابه چې په 2 راکې او ورته په 3 دی ورته کې په 2 راکې نو او دې نه مړه په 2 نه ملاوي ورته مې ورته چې چاندي چوک کې غړ غړ په 2 ملاوي دی ورته په چاندی چوک کې غړ غړ بګوانان په دوه ملاوي هغه ورته په سالته بیا واخله دا د خدای حیثیت وو علم نه علم 2 روپے 3 روپے 2 روپے خدای आवाज نه وکړي او 2 روپے خدای دا आवाज بکې د میلک انو خیر په 2 روپے 3 روپے واغس چې واغس نو مې راځه مې اوس به سره څنګه چل کوم ما ته یې سبو سره کوي تاسو ټوکی کې مړه مې تر راځه کنه خپکیګه مکنه پملا مې ورل بیا لاسونه اندو زر رضا کیږي بیا مې ورل پملا مې راځه راځه نو ما ته وی وای سو مې د سره بوست څنګه چل کې وی پوجا ورته کو مې غي نفس بسن چلی دغه خو زندگی ما تخکاری چې یاد یو ګنټه دا یاد ووي ولی مې تاسو یو ځل ورته وای چې اور عام پوره هوي اور عام پوره پیوا هې ما وې بس دا ورته وکړو یو ځل دا چلو شو ادا چلو شو نو بس جوړ بیا ګنگا ته یا منډه وی یا جمنات ورته وی چې خدای اوس وه په کې غوپی نو بس ګنگا ته ودی وای بس د خدای اوس نور دغه ځای د سمندر کې دی غوپی وای یا به جمنا ته وی چې په ګنگا او په جمنا کې غیر ګن پاکي د خپل پلار دومره غوندی را پاتې شي نور خو سوځي دومره ایرت نه ولا په کټوای کې واچي وای دا یو څه ګنگا تا په ګنگا کې خور کچې د پلار ټول ایرت خورش چینیان چې دا غي چې پلار مرشي روسیان خو ځکه دي صابونو کارخانه ته ودی د واز د کې صابون خو جوړي مونږه تاسو تاسو مونږ د زمانه د الکانو د مونږ غوسه دي د پلار قدر نه ګرې ډېر غټ قدر کوي ګوري هغه خو صابونو کارخانه ته لیږي التلار نشي دا مشران ګوري نه د صابون کارخانه ده په دغه کې چین کې چې بکسه ورله جوړ کړی بکسه نو پاغه بکسه کې ورل پلار کی دی مرش ای بکسه ته ولا هغه کې واچي سر ور پسې بند کی چې سوچ ور کی 15 منټه پس چې هغه سر ته نتن لرکی دومره ایره و پرته نور به اسنی دومره هیټي ور کړی هغه ایره ول بوتل کې واچي دا پلار دی سنبال ته کور کې دری کې کېدا نه دې بیا چې سار چوزي راځي نه غیری ته وګوري بابا لرم او ورته وی ځه لړ چې راځي بیا کوي نو دا الله فرمایي وای پر جاو الى انفسهم ځان ته واپس شو فقالوا انکم انتم الظالمون ځان ته ورکه مون ظالمان ثم نکسو علی رؤوسهم بیا سرونه کته کړو لقد علمت ما هؤلاء ينفقون چې تا ته پته چې دې خبرې نشي کولې ابراهيم عليه السلام ته نو قال هغه ورته یا فتعبدون من دون الله هغه در دعوت چالو آیا فستاسو عبادت کوي د الله نه علاوه د بلچا ما لا ينفعكم شيئا چې تاسو له فائدې نشي درکولې د سسیزو ولا يضركم او نظر درکولې شي لم تعبدو که چر عبادت مونږ کده دو افل لكم وافد پتا سو باندې وډیر به وقفي ولما تعبدون من دون الله او د چا چې عبادت کوي د الله نه علاوه افلا تعقلون آیات تاسو کې عقل ناراضي ولې عقل درکې ناراضي قالو حرقوه نو دی ویسو زوی وی انصر وانصر آلهتکم د خپل خدایانو دغه کوي مدد کوي وی خپل خدایانو مدد کوي دی خدای پر خدایانو په کنزل کوي ان کنتم فاعلین کچریه کوونکی قلنا مورتو یا نارو قالوا حرقوه وانصروا الهتكم قلنا يا نار كوني بردا الله وي موږ یې ورته وی چې شت یا وسلامن او سلامتی والا صرف یې خنه ګوره سلامتی والا چې اقوال کوم درجه ته ونه رسي على ابراهيم په ابراهيم عليه السلام باندې وارادو به کیدا او اراده وکړه د سره تدبیر کول او هو تحریک فجعلناهم فجعلناهم الاخسرین پس وګرځول موږ دی لره اخسرین په دارین په دواړو جهانو کې ناکام ونجینا ولوطا الى الارض موږ دلم نجات ورکو لوط علیہ السلام لور قدمه کې طرف تا التي کمه دمه کې تا ازمکه د شام تا الذي بارکنا فيها للعالمین کما کې موږ برکت چولو د پاره د عالمینو یعقوب مور لور کدا مور زیادت په دعا او د دعا کړي ور اسحاق بارک مور یعقوب مور سره ور وکلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځول مونږه صالحان وجعلناهم ائمه او ګرځول مونږ دی لرا امامان يهدون بامرنا چې دی من القريه التي اغه کله قوم صدوم دایبا دغه پلیتی دلته قریه نه مراد قریه صدوم دی انو انهم كانوا قوم سوء فاسقين دغه خلق لوی نافرمانو ډیر نافرمانه خلق وادخلناه في رحمتنا او داخل کدل رمغا پر رحمت خپل کې انه من الصالحين ودې د صالحانو نه دا کرب عظیم نه مراد ده هغه چې د الله د طرفه سیلاب راغلی او فاغرقناهم فی الیم سیلاب په قوم راوستو کرب عظیم نه دغه عذاب مراد ده هغه غرق او طوفان ده ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ا دې ما قبل سره ربط فما قبل کې ذکر د لوط علی السلام او داغه د قوم اجمالا او په دې کې ذکر د لوط علی السلام تفصیلا دی او ذکر د بعض انبیاء او نجات داغیم دی ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا امداد کومګه د داغ قوم نه چې تکذیب کړو د آیاتونو زمونږه ورسولنا او زمونږ د رسولانو تکذیب هم کړو انهم كانوا قوم سوء فتاکیک سره داسی او قوم بد قوم فاغرقناهم موږ دی غرق کړو اجمعین په جمع باندې وداود او سليمان او داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام اذ يحكمان داود علیہ السلام سليمان عليه السلام وداود او سليمان الله داود عليه السلام او د سليمان عليه السلام هغه مقدمه ته دي ځکه اشاره ده الله ور سره مقدمه ولېګل دی یو قوم دی یو قوم پټه و د بل قوم چې ونه دا غي بيزي غړې چې کومه بغیر د شپونکی نه ولاړې وي د شپې په پردي پټي باندې لاړې او فصلې برباد کړ داوود علیہ السلام سره فیصله راغله هغه د بيزو قیمت لګو د فصل قیمت هم لګو نقصان بدله کې پټي والا لاغه بيزي ورکړي ځکه چې داغي قیمت د نقصان برابرو فیصله صحیح وکړه چې د چا بيزي دبل په پټي باندې لارې نن سبا خدا دا د دوه کو بيزي په پردي پټي ورزي چلے د وګو غلی سو څوک چلے را پټي څوک غنی را پټي څوک گازار په بڑا وای څوک مولای را پټي نو دیو بل د پټو نه غلاګانې کوي دا ټول چې دا بار پټي سمري چې څوک د چا په پټي ورغی غواړي نن سبا چې د چا د پټي نه رسول بس دی وای دا خپل مال لې نن سبا نو دې ده کې دای چې ونو دا حضرت داوود علیہ الصلات والسلام ورته لکه د بيزو څه قیمت ته نو فرض کړي بيزو قیمتو لګید 500 روپے پټی کې چې کوم فصل والے شو دا 500 زره تباشو بس ورته وی د خپل بيزي بدل دی کې ورکې نور بسکه لکه ټانګه چې موټر وایي دا اس په ټانګه پکې ورکه بس دا چې چلو چې دغه شو شنو هغه سړی دغه سره روان شو مکه له سليمان عليه السلام را لاره کې سليمان عليه السلام ورته ویل کړه څه چللې ای بس دغه چې چلو شنو وې سو شو ای بس زمونږ دا غړي ورغلې دا غي په پټي باندې او غړي پکې پاتې شو سليمان عليه السلام ورته ویل کړه ځوینو ما بدینه خپې ساله کړې و ها ما با خپې سره کړو ورته وی څنګه ورته وی وی زمکا خلا لکه موجوده ده وی آو وی دا بيزي چي دي دا به د زمکه مالک لور کړی شي نو د زمکه مالک به دا بيزي سروز ځان سره ساتي او دا بل سړی به دا پټه ورلو کوي او چې دا فصل پکې دغه ځای ته ورسي نو هغه ته خپل فصل واله شي دله خپل بيزي ورکی نزدې غریب د بيزو تاوان مونږ شه داغه د فصل تاوان مونږ شه خدمت دو کو به بس داسې به وشي نو په دې طریقه به خفه سلې نو انو به دا بيزي به ترغه د سړی دې ته फायदा اخلي بیا دې بيزي خپل مالک ته او ځمکه خپل مالک ته واپس شي ټول فصل به پکې ورته ملاوي شي دا واقعا نفس نفسن فيه غنم القوم دا دې ځای کې قران کې دی چې نفس فيه غنم القوم اذ نفست فيه غنم القوم دا واقعا دا پدې کې مراد دا دې کې فرمایي وداود او سليمان او داود عليه السلام او سليمان عليه السلام دې حکمان کله چې دواړو فیصله وکړه فل حرث په دغه پټی کې اذ نفشت فی غنم القوم هر کله چې وسری دي فی غنم القوم هغه بيزي د قوم وکنا لحکمهم شاهدین امونږ دا غي فیصله لا شاهدین گواهانو افهمنا سليمان پس مونږ فهم ورک پویم ورک سليمان عليه السلام لا دا زمير يحكمان کی چره نو دا حکومت مصور چې کم ده هغه طرف ته تاویږي کم حکومت مصور چې ده کله چې به غختل نو نرمه هواګانې به راغختي چې نرمه نرمه چلی کله چې به غختل نو ورته به تیز شه بس چابه کې سليمان عليه السلام سره هوا سپوا په خپل وتی زیدا زم تفسیر دا ده چې کله به دا غي تخ په هوا کې برو نو ابتدایي مرحله کې به دا هواګانې پروي بیا به تیز شوي نو رقاعن التذکر اغله الى الارض التي باركنا فيها نو دا دا زمکه چې وی نو د سبا نه واخلې تر شام پورې به تخ ګرځېدو او د یو غنټې مقدار چې د یوې میاشتې سفر به په یو غنټه کې والو دا سه فر تخ روان شو پکې به ټول فوجونه استی یا سب په د پاسه ناس ګرځېده باجی بجادو د پاسه او پکې نه اصل بد غرب وو دې جادو نه ګوبه باندې صاحب دې تنگ شي صاحب کې سړی تنګي چې خطه ګورینو لاسنه ته به ډخې کې نه صاحب دې تنګي هغه دا چې جاز چې بس د پاسه پکینه هوام لګي کومه دار روان یا دا چې ناس یا فن کوي کنه الله ولا دا چې بادشاہي ور کړو انو الله موږ جنت کې دا بادشاہي را کوي دي نور لبه نور کوي موږ تاسو لبه را کوي الله دې جنتونه موږ تاسو ته نصیب کړي دغه سي د شام نواقله تر استخر پورې فارس پورې التنواقله کابل پورې ایران پورې دې اډې وي غره دی ایران دی کابل پورې استقره پورې فارس پورې دی ټول پورې د سليمان عليه السلام تک راته ګرځیدا با بیت المقدس ته وته دا چار چا په دلته هم ګرځیدلې مونږ ته څه پته ده ها دې علاقو هم ګرځیدلې الله ورل ور کړو دا طاقت الله ذکر کوي او تر عم کونکي تفسیر حقانی او خازن معالم التنزیل تفسیر کبیر او دا مستقل کتاب هم شته چې دا غینوم دی ایوب ایوب بایبل مونږه خلاصه ذکر کوو اسانه خبره چې حضرت ایوب علیه الصلاۃ والسلام ایشیای کوچک کېو چې نن سبا ترکیانو سره ده ایشیای کوچک په ترکو کې ده او الله ورلا وزامن او درې لونه دا ورلا الله ور کړو ټول ودونه کړو داغي اولادم دی ټول سره درې زرو خان دوی ټول مرش درې زرو خان ور سره مال ټول ختم شي بیا بدی وګیو خزه به سکار کا سب وکړو نو دوی بروټه وکړه ولس یا تلس کال الله تعالی په دی باندې دغه سي تیر کړو د ایوب بایبل او د تفسیر حقانی او د خازن معالم التنزیل تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی د ټولو قول دا دی ایوه چې ولس تلس کال دغه سي بعض خلک کوئی چې بدن کې چینجی شي او داغي جواب دا دی نووي شر د مسلم نووي شر د مسلم او دغه سی ورسره ورسره فتح الباری او عمدۃ القاری فواید عثمانیه کی جواب درج دی چې پیغمبر ته داسې بیماری نشي لګیدې چې هغه قابل نفرت وي امام قرطبی رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه د ابن مسعود نه نقل کړی دی چې و زامن اولونه وي ابن کثیر رحمت الله علیه ابن عباس رضی الله عنه هم دغه سي نقل کړي دي چې و زامن اولونه د حضرت ایوب علیه الصلاۃ والسلام بیا نور تفصیلی ذکر تیر و آیاتونو کې تیر شوی دی الته په باس شو نو دې دی و ایوب اذ نادى ربه ایوب علیہ السلام چې کلا आवाज وکړ خپل پروردگار ته نیمه سنیه ضرر چې ما ته ضرر راو رسید وان تار حمر مرض راو رسید وان تار حمر راحمین او ترحم کوونکې علیه السلام زلکی پل سوکو دا زلکی پل سوکو کمالین والوی چې دا بشر ابن ایوب دا دنوم سو بشر ابن ایوب زلکی پل ورته ځکه وایي چې دا او یاو انبیاو او یا انبیا کفل الکفل 70 نبیا چې او یا او انبیا او د کفالت کړو او یا 70 انبیا او د کفالت کړو حضرت عیسی علی السلام چې خپل خلیفہ جوړولو نو داغه د پاره درې شرطونه مقرر کړو یسع علی السلام چې کله خپل خلیفہ جوړو نو درې شرط ورله مقرر کړو یو شرط داو چې به همیشه روزدار وي روزه به همیشه د پاره دریم شرط دا و چې د شپې به عبادت کوي دریم شرط دا و چې غصه به نه کوي دا شرطونه په ځل کې فل کې ومون دي شو انو د داغه خلیفہ جوړ شو بیا شیطان به دبانې درې حمله کړې شیطان به دبانې قسم قسم حمله کوي دا غصه به نه ور دي شیطان وی تفصیل ابن کثیر کې موجود دی هغه ذکر کړي شیطان ورپسې یو ځل لار نو د ځان لټیمونه مقرر کړو نو یو د قضا وخت یو د عدالت وخت یو بل د خوب هم لغو نټیم چې خوب به اونکه بیا به عدالت کې نشه کې ناشته نو چې د غرمې خوب ته څنګه سم لاس غرمه قیلوله به قام خا کوله څنګه سم لا شیطان ورغه وره وډاو دویګې نه سو غریب به نو دورتا شیطان د بوډا تړي په شکل کې یا د خزي شکل فما دا دا ظلم شوه دی او زما مخالفین دی ما مړی ما وجنی ټول زما کار سره نه وسی د ورته عدالت ټیم کې بیا راشه ان شاء الله هر څه به ټیک ټاک شي سړی بازار او غواړم بس لا بړ چلا بړ نو بیا به دروازې نو چې دا بیا د قیلولې ټیم چې جوړ بیا به ورته وروړو دا بیا ورلري کسری وې دغه زما مخالفین دی ما باندې ظلم کوي ورته وی خزه ټیک شتا عدالت ټیم کې راشه ته به غم شه زما کار وي ای به بیا لړ درک بشو شیطان به بیا روک بل ورځ چې ونه دا ورته ورنه لرکو نو پروشندان کې ورته د مرغې په شکل کې وخت روشندان نے ورلا آواز ور کړی زما مخالفین خدا غو هم غوسه و نکړه شیطان وی کې د دې وخت کې براته غوسه شي د کور دغه نږدې وری چې ورته وډه بون هم بیا حضرت ذلکفل علی السلام چې ونه دې پوښ د ورته خبيثه ته خو شیطان او مال غوسه نشه راوسته ما خپل شرطونه به پورا کوم هغه شرطونه ورل خپل پورا کړ پر شي وخت دا چابي واخلو نو فرمایي دا زنون چې دا د حضرت یونس علیه الصلاۃ والسلام ته زنون ویل شي ځکه چې د مې په خېټه کې هغه وخت تیر کړو او دغه واقع سوره یونس انبیاء صافات سوره نون کې ذکر ده نو دا زنون هغه ته ویل شي نو فرمای وزنون ذهب مغاضبا کله چې هغه لاړو غصه کې غصه کې فظن ان لن نقدر عليه ويدعوننا رغبا ورهبا امون له بلن را کول مون تبع आवाज کو پر رحمت او عذاب خوف دوارو کې کا عذاب بو په خوف بو په ير بو په او کنه چری رحمت بو په هم تبع بلن کول یعنی پر راحت او مصیبت دوارو کې به الله تعالی بلن ور کول وکانو لنا خاشعين او دې مون تعجزي کوونکیو سوره مریم شپارسم نمبر آیت پشپارسم ازی پارا کې الته بیا خپل وګورئ ها ٹھیک ده کنه د فیها دا ضمیر التی طرف تراجی دی او په دویم ځای کې براشی فیه التراجی فیه او دلته دی فیها انو الت فیه ضمیر چې دی اگر راجی دی فرج طرف ته فرج طرف ته او فرج مذکر دی فرج مذکر دی او د التی مؤنث ده ای واذکر التی احسنت فرجها یاد کیا غزل را چې پاکي ساتلو فرج پلرا نو الله فرمای وجعلنا وبنها آیه للعالمین نشانی د پاره د عالمینو ان هذه امتکم امه واحده فتاکیک سرا هذه امتکم امه واحده دا تاسو امت چې دا یو امت ته وانا ربکم او تاسو پروردگارم ای ملت التوحید دا ملت د توحید دی وانا ربکم فعبدون او زستاسو پروردگار یم پس زما عبادتو او کئی تاسو الذی رباکم کم چې تاسو تربیت کئی وتقطعوا امرهم ما تکړه دی معاملې خپل وتقطعوا امرهم کټ کاږي خپل معاملې بینهم چې په خپل میانس کې وا کل الینا راجعون دا ټول مون طرف تر اتاویدون کی دي فمن يعمل من الصالحات رو جماعت تیار ده تاسو خیر اوس د دې واپس کېدو نه پس به بیا سوي نو الله فرمایي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن چا چې عمل نیکو د مؤمنو نو فلا کفران لسعيه ضایع بنشي د دوی کوشش ضایع بنشي کوشش د دې وإنا له کاتبون او موږ هغه طرف ته کاتبون هغه طرف ته ورتلون کیو بلکانو الینا یرجعون الله وی مون طرف ته ټول راتاوی وحرام علی قريه وحرام علی قريه دې حرام علی قريه مقرر شوی دی په هر کلی باندې قاموس کې سوراخ کې او نور د لغت کتابونو کې د اسماعی رحمت الله علیه په حواله سره امام اسماعی داغه په حواله سره د حرام معنی واجبون کړی دا واجبن چې هغه کړي والا چې مونږ هلاک کړي دي واجب دي چې انهم لا يرجعون چې بشکا چې غیب واپس ناراضي دغه ترجمه شیخ الهند لازمون کړي دا چې لازم دي شیخ الهند رحمت الله علیهم لازمون ترجمه کړي وحرام مقرر شوی دي على قريه پارک لی باندې الکنا چې مونږ لا کړی دي انهم لا يرجعون چې دای بنور تاویږي بلکې مونږه ظالمانو انکم ما تعبدون پتا کی سره تاسو چې او د چا چې عبادت کوي من دون الله د الله نه علاوه حسب جهنم خشاد د جهنم دی تاسو چې چا عبادت کوي دا ټول خشاد د جهنم دی انتم لها واردون انتم لها واردون تاسو ټول هغه ته داخلي دن کیه ورې واردون معنی مونږ ته ولم ما ورد ما امدینا او په نور زینو کې مؤیدات ملاوی کی کنه نو الله فرمای لهم فیها زفیر وکل فیها خالدون او دا ټول وپاغي کی وی لهم فیا زفیر و شهیق دای د پاره او پدې کې چې غي سوري وي لهم فیا زفیرون تیز आवाज د دې ما تاسو د زفیر او شهیق کې مې درته فرق کړو کنه چې خرص او خواص شروع کې نو دا زفیری دا تیز تیټی چې وای بیا چې هغه او او غندې کوي هغه ته شهیق وایي دي بعض مفسرین لکه شاب د دې الټه ترجمه ذکر کړی وهم فی اعلی اسمعون دیو پاغی کناوری ان الذين سبقت فتاکک سرا وکسان سبقت لهم من الحسنى چې تیر شو دا غي د پار نیکی نیکی شان نزول د دې دار یو کافر عبد الله ابن زباده هغه حضور ته وی چې تاسو وایي چې انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو خلق خود فرشتو عبادت هم کړي نو فرشتي هم جهنم ته ځي او د مسیح او د عزیر علی السلام عبادت یې وکړي نو دی بم جهنم ته دي الله جواب ورکړ چې ان الذين سبقت فتاکک سرا کسان سبقت لهم من الحسنا سبقت لهم من الحسنا نو فتاکک سرا کسان چې تیر شي وي دي د پاره زمونږ نه نیکی اولائک انا مبعدون کلمه ویلې ده کلمه حسنا هغه به دغه نلری ووسی لا اسمعون حسیسا کشار قدر بهم ناوری لا اسمعون حسید حسیس معنی څه ده چې کله دا اور بلیږي او داغه نه د شو شو आवाज راځي دې ته حسیس ویل شي ور چې کله بل شي او د سو سو د आवाज غوندې ته ناراضي نو دې ته حسیس ویل شي الله فرمای لا اسمعون حسیسا کشار بهم ناوری وهم فی کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړی شو وا یوم نقوی السما کله چې راغونډې کړو السما یوم نقوی السما کله چې راغون کړو موږ اسمان لرا کطی سجل الكتب فشان درا غوندول د کاغذ فشان درا غوندول د کاغذ اسمان مو ایداسي سجل سجل چې ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کاتب او د منشی نوم وګوره ښا د نبی علیہ السلام د کاتب او د منشی نوم سجلو لکه سجل نامی کاتب د به کاغذونه چې څنګه راغونډولو د به چې څنګه کاغذونه راغونډول نو داسې به اسمان راغون د دې مضمون روایت ابو داود او نسائی کې شتا ابو داود او نسائی شریف دواړو کې دې مضمون شتا او سجل د فرشتي نوم هم دی چې کله دنیا نظام ختم شي نو دا سجل نوم والا فرشته چې دا دا خپل کاغذونه مرا ټول کی ها نو آسمان موږ دا سره غوندو الله فرمایي لکه سجل چې خپل دفتر برا غوندي خپل کافی د سجل معنی بسته هم ده کما بدانا اول خلق ولوم بي ظلم چې څنګه کړي نو نعيده په دویم ظلم ما غسي وعدن علينا ان كنا فاعلين وعده په مونږ رښتیا د مونږ مقامقا کوونکی ولقد كتبنا في الزبور پتا کې سره مونږ لیکره په زبور کې من بعد ذکر ان الارض پس د ذکر نه چې پتا کې سره مکه چې رسو عبادی الصالحون مالکان و دې زما صالحان بندګانی ابن عباس فرمایي چې دین عام از مکه مراد ده یعنی د جنت مکه هونو د دنیا د مکه هم ته نه مراد ده ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین پتا کې سره پدې کې خامخاره سیدلې پاره قوم چې عابدین دي او دا د دې ربط ما قبر سره سره بر د شرک رضو مکه رسالت اثبات ته او دا رحمتن څه شی دی دې ته مفعول له هم جوړي بعض او معنی کوي چې مونږه مونږه مونږه ندی لګلی مگر رحمت کونکي جهان والو باندې او دا موي چې رحمت حال له د کاف د ضمیر نه ها انو بیا ته وای زتا اعلمتکم ز علم در کړو موږ بتا تو تا دوارو طرفونو برابر ها علا سوا وان ادري قريب او کچره وان ادري کچره غواړو موږ یا نه غواړو موږ ته نشته پتا قريب چې دا نږدې دی ام بعيدم ما توعدون لکم جتا سر وعده کیږي چې هغه عذاب دروازه قیامت ته انه يعلم الجار من القول الله پی جنی اغه تیز خبره و یعلم ما تکتمون کما چې تاسو پټوي و ان ادریم تپت نشته لعل فتنه چې دا په تاخير کې ولې ده لعله فتنه چې شاید دا تاخيرم د دې امتحان وی لکم تاسو لپاره او متاون الہین پیدا تر لګي مودي قال وی رب پروردگار احکم بالحق فیصلو کا په انصاف سره وربنا الرحمن رب زمون رحمان دی المستعان چې مدد کړ المستعان چې مدد کوي علامات تصفون پاغسو سجتا سو کوي داغه مدد غوښتې شي په دې باندې صدق الله العظیم